باب تحریم اتخاذ الكلب الا لصيد او ماشيه او زرع باب د بیان د حرام واری د ساتلو د سپی مگر د ښکار د پاره یاد فصل د پاره او یاد رمی د پاره باړ د پاره متبار وای بیزو غواګانو خانو که د فصل سپیرې د سوکیدارای یا چې دنا غد سوکیدارای د ګړو بيزو درامې دې نو خیر دې بیا وفي روایت لمسلم من اقتنا قلبا ليس بقلب صيد ولا ماشي ولا ارض د وقار په نه دې د ګړو بيزو نه دې د زمکه نه دې په نو ينقص من اجلي قير قيراتان كل يوم ارز د اجنبي قيرات کمی وایا لا تصحب الملائکه فرشتي د رحمت ملګر توب نه کوي رفقتن رفقتن رفقتن یاد بلی فی قلب او جرسو چې په سپې پکې یا چې دن اغا ګنګړې پکې یو دا جرس چې کنه دا د شیطان د سرنو نه د بنگلو نه د هغه مزامیرو نه د ګنټه دا د ګنټو نه د ګنټه دا څنګه لکه څنګه چې ګنټي کنه هغه سره خلک راځم کیږي دا رنګ شیطان او شیطان دا سره راځم کیږي او دا ټول راځم کیږي بیا رنګ څوک نه ملائک وته نه دي شیطان ورته راځي کنه باب دې په بیان د کراهت د سرېرو په جلالي باندې ویل بعیرو دا اوخت او نا کيو غل الذي تاكل العذره چې غل غشه خوري فاين اكلت علبا طائرا جمعاتونو کې به ګندګۍ نه چي نو امتیاز کول په سلخانو کې په دې دا د سنجا خان دم ناروالي وی راځي کنه دارنګ دي کې کاغذونه غورځي یا ته دا صحیح چې دندا کوي لکه دا هم ناروالي نور ګن من په کې نه غورځي صفا کوي دا چې لګا په خپل ځان له عادت جوړ کاغه ته لري کوا هم او کنه وعلى من فعل ذلك چا چې دا کار وکړو ايم صحو بعد ذلك بثوبه پس د دې نه دا اچتی په جامه او بيدی یا پلاس او غیر یا بل څه چیز باندې تلې مې او یو څه یا دی ویني تاسو تمروي امام عطار شیخ عطار رحم الله جمعه کې په دیوال باندې پوز ولیدل هغه صفا کا او دا بابا ته راغو پرې ویلې ډډو لګیا بابا ته ډډو لګیا نو دغه چې دنه څه دی دا دیواله صفاکو او دا غینه چې دنه هغه خوشبوئی په ولا ګورنه الله ولا د بدن نه خوشبوئی روانه کړه ځکه ته شیخ عطار کې دنه ویل کی یا عطر خرڅون کې ولکا وای اوس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را فی جدار القبلہ کے مخاطن ویلی د پدیوال د قبلے کے پوزا او بوزاکن کڼی کنه کڼی وای او بوزاکن یا ټکانی او نخامتن خراش کې موږ د شخار کې وای په حق کو نه راي او غراو خدای کې مجموعات ته چې ته را ورزول راي صفات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هو دا هغه حدیث دی هغه سره چې را لباندې کې بجمات کې امتیاز را بری خو دی نبی اسلام لا تظلمو صحابه ورتلو مکوې مې منکوې ها نه پوه والبيع والشراء بيع او شراء په جمعاتونو کې ول اجاره او اجاره په جمعاتونو کې نو بهترین دار چې دار دغه نه جمعه دې سین آغار کوي لکه لکه زموږ الحمدلله مدرسې په ایریا کې دیو جن موږ دغه جمعه سره خو کې کوم کوټه دې کې سنجا خاني له بلګری یو غزام نه سر په چردا مې نه جوړ چې ویل دا جمعه پاکي صفائی لګ ونحویا من المعاملات نور چې کوم معاملات دي دنیوي نکاح نه وایي نکاح ته مستثنا دي نکاح په جماعت کې صحیح ده بلکې غره په جماعت کې ده وایي ها وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اورید چې من سمع رجلا چا چې اورید دی او سړي یې شو ضالتن فی المسجد چې د आवाज کو د رخصوی شي په جماعت کې چې زما خره وکښوي دا او کچا سره زما لور وکښوي هغه دا مسله بیا ده چې که جمعات کې روښ شوی نو عدل بدل دی وګوري رو ورته خلکو ته چې مانه پوردا شي پاتې شو دا څه وایي نو والله اعلم ستفقه به یې سوچو پاتې چې جنازي اعلان نه وی چې د جنازي د موز وخت سره خو درې کېږي دا په قهاو سو جایز ده نو کثیر په بس دا چې پلانګې مړ دي نو بیا دا نعي کې راځي دا څنګه ګرځاو کنه بازار کې دا چا ماشوم دی معلوم کو ګرځاو پهل ماجی دی نو پر یا قول دی ته الا رد الله ور دا معنا ټیک نه چې لا دا کار مکه ور رد الله علی دا شیر ته الله واپس کیو اوس په دار تا واس کې پنجاب کې خدا اعلان سنو ټماټر آ گیا ہے کلو دا دو رپے سو ہے وای هو ټول جوړ ارز ګډوډ اذا رايتم يبيو کله چې تاسو وینئ چې هغه خرڅول کوي هغه خپل کوي او یبتاو خرڅول کوي او یبتاو یا غسل کوي په مسجد په جماعت کې فقول وای لا اربح الله تجارتک الله دې په دې تجارت کې لوګټه وا بچوا وان تنشد فی ضاله او دې کې د ضالی आवाज په شي درو شي سیز او ينشد فی شعار یا پدې کې شرکی شعر نو وي شرکی شعر نه کوم چې حساس دې بګي ویل شي بس روا شي نه صحیح دی ولا غارو په طرف کچا لکان وی واړو واړو اشتها و تر دی یا مضمون غلط کړي شرکی شعر نه نه روان اقامت ته نه پکې دی یادارنګ تکبیرات او تشریف دل پکې دي چې کم دینا به یې چې کم دینا بنئ مرقات عبارت مې ته ویلا کا نور په قام ذکر کوي وای هو اوس لګي دو سر دې بغلا شکانا بابو نهی من اکل صومن باب په بیان دو نه دا هغه چا کې چخوري سشه اوګه او مثلا یو پیاز او قراتن یا زنګلی پیاز زنګلی پیاز پیژنې بابا دې ته تاسو پښتو کې وته وایا زنګلی پیاز تاسو یې پښتو کې بابا اورکه بابا اور لګانا خا خا اورکه اورکه وته موږ تاسو پیژنې د اورکی ډوړې ډېره مزدار دی جوار ډوړې چې په خشي کنه ها وګورئ څنګه شي موږ ته اورکه وایي او غیری مما لو رائحه یا نور څه نه چې دغه بوی دی کریها بدا ان دخول المسجد نو نهی د د دخول د مسجد نه چې د جمعه ته ناراضي ولې دا زخری نه دا فرال دی وینا قبل زوال رائحتی مخکې د زوال رائحه د وینا الا لضرورت ها کچره دو خو پیاجی خو لسخاب وی ته روان دي خبر نه ماشوم راو ګرځې دو او په جمعه کې روان جا کوتر رامن دې کې ماشوم دې شي ضرورت دی ضرورت ماشوم راو پاتې لګر نه راو پاتې لګي کنه لګي ضرورت ته نو څه کړه لگا وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من اکل من هذه الشجره چا چې خوراک کو د دې اونې نا کمونه یعنی سوم مراتنا اوګدا فلا یقربن مسجدنا زمون جمعه ته راځي په روایت لمسلم مساجدنا جمع کړلا آیا نو چا چې دې اول نه خوراکو فلا يقربن موږ څخه دې درازي ولا يصلين معنا موږ سره دې موږ نه کوي وایا حرام نه دي دا خو مرته دا بوی ولا ختم الغواري ها دا د روزي هغه ته مبرې ده کنه دا هغه ریږي ته مولای په کومه ده مولای مولای نو بیا په ځنه پخړې وی دی ویل چې بارې مخره مجمعات کې موږ خور خیر دی تاسو غیب دي دي الله بنده دا څنګه دا پخې ټوپ کوي وی خدای ویل دي بدبوئی ده دي دې ناروا دي نو دلته خوري غبارې خوري دلته خوري خلوي جرم دی مې خلاص پیاز راغست یو غره غره ما خوري دلته صابون دی نه بار یو کرا بس بیا ګړو پر ګړې پر ختمي وي مسواک وګي ګړو وګي هغه برش وای هم عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه لسات مخ کې اوخري بیا ختم شي ډرکی مکی جړې وو کیو کیږي شي دا شي ها انه خطا یوم الجمعه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې پر خطبه ویلا دغه دا څه شي عمر ته ثم قال فقال في خطبتي ثم انكم ايها الناس تاكلون شجرتين تاسو دوه نه خوري ما اوراهما الا خبيثتين البصل والثوم پیاز اوغا فلق لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما کله چې د دې بوی به محسوس کړي او سړي نه په ماضي په جمعه کې امر به حکم به او کو فاخرج الى البقيع او بقيع المسجد بقيع تو وسره جو بارځه تقریر ته کله غفلت ناشتي هم نه وي فيفوت استعمال خطبه خدا فوت کوي او ریدل د خطبه او خطبه او ریدل پکار دي ويخاف انتقاد الوضو او ير د ماتیرو دا د سمدا چې شی ته کولاو دي کنه چې دا ذکر یې چې کې دي شی بالکل بيخي هغه هغه په ګني برابر نور طرف ته شنو غرب شي بغیر د دې لګا نو د پریمات یې ته خطبه لري کې به موږ دغه لګا ابو جماعت کې به موږ پرې دي وعن معاذ بن انس الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن او جمعات کې خوب یادارنګ چې دنه جمعات کې او د کېدل یادارنګ جمعات کې چې دنه هغه خوراک کول نو معتکف لا مسافر لا او دارنګ چې دنه څه دی دا نه امام نه مسافر لا جایز دي مسافر راغلي دي او دا رنګ چې دنه معتکف لا اعتکاف والا دي اغلب دي دنه هغه جایز دي دا روړ چې کمینو ام دا اغي راغلي مسافری راغلي لکه نو جایز دي ولا او دا رنګ تاسو چې کوم عام د خوب ځای باندې جوړای چې بس خوا کې د کوری او غرب دي ستري په جماعت تراړي او جماعت کې ځنه اور پوتې لکه مسافر دې په کې ودی کې شر کنه جمعات کې جمعات په خوب ځای نه جوړه بس یخ جمعات کې کنه ستر جمعات دې ایندلې او جو غرب اړ یو تر دې دې ځان دې دې کېږي لکه لوی اسم چې دنو د خوب ځای جوړ کړی لکه دا ټیک نه ناروا دي وای کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا د چانه د حبوینا یوم الجمعه والامام یخطب حبو دغه ته وي او چې قربانای کوي داغه لپاره ده وای هو من کان له ذبح ذبح د چا چې قرباني او یذبحه چې علالیه فیدا او هل هلال ذل حج کنه چې کله ذل حج میاش راو خو جوړی شي فلا یاخذن من شعری ولا من اظفاری شیئا دې دې د خوري وختو د لګنا د تخت لاندې وختو د نمد لاندې وختو او د لګنا د شی راځي حقا یذبحیه د دې پر چې قرباني وکي وایا باب دې په بیان نه کې د قسم نه په مخلوق کا نبی په پیغمبر مې د قسم په کعبه مې د قسم په ملائکو مې د قسم په اسمان په پلار والحیات په حیات او روح په سر او حیات سلطان د سلطان په حیات باندې بادشاہ نعمت د سلطان باندې تربت فلان د فلانی په خورا ول امانه په امانت باندې وي من اشد بیان یان دا په امانت باندې قسم کول دا په دې نه کې ډیر اشد دی لکه رسو حدیث روان دی په امانت مې د قسم من حلف بالامانه فليس منا چا چې په امانت باندې قسم وکړ دا زمونږ نه دی لکه هذا يشبه ان تكون الكراهه فيها من اجل انه انما امر ان يحلف بالله وبصفاته امانت د الله په صفاتو کې نه دی دا خو د الله دی حکم نه یو حکم دی چې امانت پاله کې د الله د فرایض نه یو فرض دی نو دې چې منع کړی شول ځکه چې څوک دین امانت باندې قسم کوي نو گویا کې دا د الله د نومونو د الله د صفاتو سره یو ځای کوي لکه گویا کې دا د الله د صفاتو سره د الله د صفاتو سره یو ځای کول هغه ناروا دي په امانت باندې قسم کول ناروا دي د دین اشد منع شوی دا او څه کنه کله دې پلان کې قول راکا د پلان کې زنجیر لا بغوتی ورړي دا ناروا دي قران دا الله صفت ته قسم کول ته قسم دی صحیح دی هو چا چې قسم وکاو دوی زه بریمه د اسلام نه ملګری تاسو کوی قران باندې قسم کول څنګه دی جواب نه فین کان کاذبا نو کده دروجن کو وکما قال الکه مسلمان بنی ما کدا کار دسی ما کړی لکه او هغه خو ته پته چې دا ما دې کړی لکه لری کار چې ته توبه ته وای کار صادق نو برشتینو نو فل یرجع الى الاسلام سالما اسلام ته سالم نه راځي سره نقصان او کړه لکه اسلام ولیا لکه الکه چې دې دې کدا ما تا دا کار ما کړی نو مسلمان نه نیمه نو چې جاګارې کړو او خو ته پته چې کړې نه دی نو بس لارو کاته شي او کله کړې او ویو نو اسلام پکې ولې یادې مستان د پېښې اسلام د غب شي دی چې چې اسلام پورې کې زنده کې چې په دې باندې قسمونه کوي لکه وای او ورګی دا یعنی اسلام ته سالم او پس نه راځي سره ته ګناګاری دې راځي کنه وای او دی یو سړی له اورید نو ابن عمر سے چې وی لا والکعبه دا څه نه قسم په کعبه قال ابن عمر لا تحلف بغیر الله الله نه راو پوجا ور قسم کو فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك بالشرك او كفر وفسر بعض العلماء قوله كفر واشرك